په دې څلورو حالاتو باندې وصفه د دې صفت بیان کړي شوی دی وکل حرف هر یو حرف واحد چې یوازي الا الالف الى ود الفنا احواله اربعه تدل پار څلور حالات دی به هغه په څلور حالات توصفه د صفت بیان چې موصوف شوی هغه څلور حالات کوم دي ساکنون یواز حرف را لیا بساکین سبی او محرک یا بسی متحرک بی بفتحه فتحه براغلی او کسرت یا به کسر راغلی تکونو او ضمت یا به ضم راغلی په معنا پوښی کنه مثال به څنګه وي بابي بو اب اي با مفتوح ب مكسور بو مضموم اب ساکن للباء دا د با مثال ورکو وقت على ذا سائر الحجاي تبان علاوه وي تریا پورې پټول ور قیاس کوا ها یا یو ای مثلا ها جاجیجو ایج هر یو حرف دی نه پوهیږئ په څو احوال شول یا به دا حرف ساکنی یا به متحرک مفتوح متحرک مکسور متحرک مضموم وساغ الابتداء بها جائز د ابتداء بها په دي احوال اربعه احوال اربعه سو مفتوح مكسور مضموم ابتداء به کوله شي کنه شي کوله چې یو حرف مفتوح ته ابتداء کنه شي کوله لکه والذین په باندې بواو د ابتداء او کا او کثری مثال نه کوي قیل فقاب د ابتداء او ضمه به کوي قولو او ساکن باندې مې ابتدا صحیح ده خو چې مخکې ته حمزه وصلی راشي صحیح شو لکه با ساکنه د مخکې په حمزه ولګول ایب هغه باندې ابتدا وشو صحیح شو وجاز ان تتبع ما حرك والذي سكن دام جائز دي چې تابع شي د متحرک پس یا ساکن پس اې دام درته جایز دي چې دا کم حروف مخکې ذکر شول دا احوال او دا په منځ کې راشي یو حرف یا په اخر د کلمه کې راشي نو دام جایز دي چې مخکې ته ساکني یا مخکې ته متحرکي صحیح شو مخکې د ساکن یاتي متحرک صحیح ده کنه یو کې یو حرف باندې فتحه ده کسره ده ضمه ده مخکې په حرف د فتحه کسره ضمه یا د ساکن نقصان خو نشته مثال به څنګه دا ټول شپاله شول ما ته وګوره حرف بیا مفتوحي یا به مکسور یا به مضموم یا به ساکن یا څه شول سلور ګل کې دې تخواري نه راکړل لکه په تجوید کې جنا کې وخت شي ورته اے اول با ټول مثالونه په با کې ځکه ورته چې هغه به به با ویلي نو موږ به موږ څه کو با به موږ ورته حرف دې متحرک د مخکې ته متحرک ته فتحه ده مثلا تبا څه شي تبارك با من کراغلی کنه او مخکې ته تابانه فتحه ده دارنګي کبیر مخکې ته فتحه نه دا مکسور ده ويتجنبها بو مخکې ته تجنبو نه مخکې ته فتحه نه دا مضموم ده او دا ساکن نه مخکې ته فتحه ده قابل ویګه کنه بیا تر پنځم لا يبطئن دا دا څلور مثالونه مو ته ورکړل چې مخکې ته فتحای اوس بل مثال چې مخکې ته ضمای لا یوبا او مبی او انبو او توبتم مخکې ته ضمه ده کنه ده او دلته فتحه کسره ضمه ساکن دا اتشول دارنګي مخکې په کسره ده غلبت حاسبین بل ګوره یو مخکې ته ګوره چې باندې مخکې څه دي عجيبو ابراهيم او مخفف مشدد ته بګي بیا راورین رب ربيون مثلا حجي مخکې چې تاکید دی ذنوب قلوبهم اعبد دابت ذکر کې بند کا الکه دا شپاله شول سو شول شپاله شول بس ته په دې باندې پوښوي کنه دې کې څه دومره ګرانه خبره خو نه وه دې کې درله صرف دا خبره کوي دا کم حروف چې را دا د ماشومانو خبرې دي د چا د ماشومانو خبرې دي اے وای هر یو حرف په کلام د عربی کې کله په فتحې په کله په کسرې کله په ضمې کله په غړندې دي کې ذکران دي او ای کله بداسي چې مخکې بم ته حرکت یا به مخکې ساکن دا اني خبرې دي کې تاسو ګرانو خبره نشته چې اوه هو دا بل څنګه چلی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی و اصحابہ